قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ روژه د برکت او ثوابونو میاشت خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو تلاوت له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر تا لازمه ده چې خبره اورې او منې یې تنګي وي درباندې او که اساني بیدارې وي او که ناخوښي او هغه وخت چې نورو ته پر تا لومړیتوب ورکړل سي د دې حدیث روایت مسلم کړی دی مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د دوشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د رمضان المبارک د میاشتې پنځمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د مۍ د میاشتې له یوویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د دایکندي ولایت د جریستان ولسوالۍ مرکز او امنیه قومندانۍ فتح شول د بلخ ولایت په چمتال کې د دریو قومندانانو په ګډون یو دېشتنه پولیس او اربکیان مړه او ټپیان شوي د زابل ولایت په دایچوپان کې درې پوستې پتحه دیارلس تنه مزدور عسکر قتل اووه تنه ژوبل شول په غزني کې پکتیکا ته غځېدلې لار لا هم بنده ده دوه ټانګونه ویجاړ دیارلس تنه عسکر مړه او ټپیان شوي د بادغیس ولایت په قادس کې د جبیرنج سیمې خلکو چې شمیر یې پنځه زره کورنیو ته رسیږي د خبرونو تفصیل د دایکندي ولایت له جریستان ولسوالۍ نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ چې دښمن پکې تر کلکې محاصرې لاندې و د برید تابع ونیوله خو تر برید وړاندې یې دښمن ته د امیرالمؤمنین له لوري د تسلیمۍ او بخښنې تازه پیغام ور واورول چې په دې سره د شپې دولس بجې په مرکز او قومندانۍ کې اکثر عسکر، پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول، ولسوال او امنیه قومندان یې په تیښته ولاړل او د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ پرته له کومې جګړې فتح شول. زیات شمېر نظامي توکي او وسایط یې د مجاهدینو لاس ته ورغلي، اوس په یاده ولسوالۍ کې مجاهدین په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند عرب مزاري سیمه کې د دښمن په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل یاده قوه درې ورځې وړاندې نوموړې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه او ټول تعرضونه یې په شا وتمبول شول خبر وايي پرون سهار یو ځل بیا هغه مهال جګړې زور واخیست چې نوموړې قوې د برید هڅه وکړه د ترلاسه شوي معلومات له مخې د جګړې په جریان کې په خبر کې ویل شوي چې اوس مهال یې د قوه د عرب مزاري سیمې په دښته کې د مجاهدینو تر محاصرې او بریدونو لاندې ده او خپله د عرب مزاري کلي د مجاهدینو تر کنټرول او واک لاندې دي د زابل ولایت د دایچوپان ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د مزدوري اردو په بیس او د ولسوالۍ له مرکز نه په یو کیلومتر لرې پرته سیمه نورلک کې د مزدور دښمن په پوستو مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې تر سهاره یې دوام وکړ په پا پایله کې د نورلک په سیمه کې درې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې د ولسوالۍ د ودانۍ یو اتاق تخریب او په بیس کې د اور لمبې پورته شوې چې له امله یې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې عیني شهیدان وایي چې د دیارلس تنه مزدور عسکرو جنازې او هم یې اووه تنه ژوبل شوي عسکر لیدلي د بریدونو په مهال پنځه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د یادونې وړ ده چې له تیرو شل ورځو راهیسې په یاده ولسوالۍ کې مجاهدینو په دښمن بریدونه پیل کړي چې په ترڅ کې یې پنځه نورې مهمې پوستې فتحه شپږ ویشت تنه مزدور عسکر قتل، اوولس تنه ژوبل او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې مجاهدینو ته په لاس ورغلي او دښمن تر کلکې محاصرې لاندې دی. له اطلاعاتو سره سم پرون اوولسمه ورځ هم د غزني ولایت مرکز او شلګر ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پکتیکا ولایت ته غځېدلې لویه لاره په بشپړه توګه د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ بنده ده پرون سهار نه بجې د شلګر ولسوالۍ مربوط سردار کلا خاني کلا او بدوانو سیمو کې د مزدور دښمن له هغې قوې سره مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې چې هڅه یې کوله یاده لاره خلاصه کړي خبر وايي د نښتو په لړ کې د سپېشل فورس عسکرو دوه غټ ټانګونه د ماینونو په وسیله ویجاړ شول دغه راز اووه تن عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان دي په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د ید ولایت د شلګر ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې سیمه کې د یادې ولسوالۍ لپاره د ګوډاګۍ ادارې په امنیه قومندان سید انوار د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې نوموړی قومندان مرګونی ټپي شو دا په داسې حال کې ده چې پنځه ورځې وړاندې یو تن ساتونکی حشمت خان مجاهدینو د غزني له بازار څخه ژوندی نیولی و د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د جبرنج د سیمې خلکو چې د کورنیو شمېر یې تر پنځه زرو پورې رسیږي وروسته تر هغه چې د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون د شمال غرب زون مسول محترم مولوي شیخ الحدیث عزیز الرحمن صاحب حفظه الله سیمې ته ولاړ او هلته یې د سیمې له قومي مخورو سره ولیدل د اسلامي امارت بشپړ ملاتړ اعلان کړ نوموړو د یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې له شیخ صاحب سره کلکه وعده وکړه او ټینګ هوډ یې څرګند کړ چې نور به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لار کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو دریغ ونه کړي د غونډې په پای کې محترم شیخ صاحب له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وباله د یاد ولایت له سنګ آتش ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه دولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د لودینانو په سیمه کې د مزدور دښمن په قرارګاه وسلهوال برید ترسره شو. برید چې تر یو ساعت پورې دوام وکړ، په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د هلمند ولایت د سنګین او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د حیدرآباد د دوکانو په سیمه کې پرون سهار نه نیمې بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان د خښ کړای شوي ماینونو په مټ قوي چاودنې ترسره شوې د خبر له مخې د چاودنو له امله یو زغروال ضربتي ټانګ څلور شوبلې په بشپړه توګه ویجاړې شوې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د پرچاوي په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د درز کوپونو په مټ برید ترسره شو چې په محل یې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز پرون مازیګر په یاده سیمه کې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه د درز کوپ په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول او یو بل خبر وایي چې د ناوې ولسوالۍ اړوند د خسراباد په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه مزدور پولیس وویشتل شول همداراز د ګرشک او سنګین ولسوالۍ ترمنځ د حاجي تورکا د کاریز په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اوه نیمې بجې د مزدورو پولیسو په شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله تخریب او پکې سپاره مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اړوند د شاناسر هغه سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ درې تن عسکر ووژل شول یو میل کلاشینکوف یې د مجاهدینو لاسته ورغلی دغه راز پرون سهار نه بجې د یاد ولایت مرکز جلال آباد ښار ته نږدې بیس اکمالاتي سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ او دوه تن عسکر ووژل شول همداراز د یاد ولایت مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د امریکایي شغلګرو او داخلي غلام عسکرو په لوی اړه د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د خبر په اساس توغندي په هدف ولګېدل او په مهال یې ګډ دښمن ته درانه تلفات واوښتل دغه راز پرون سهار شاوخوا نه بجې د یاد ولایت سرخرود ولسوالۍ اړوند په تیاباد سیمه کې د مزدور عسکرو د تلاشۍ په مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول همدارنګه تېره شپه شاوخوا نه بجې د نوموړي ولایت غنیخیل ولسوالۍ اړوند اوویشتم نمبر ویالې سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن اربکی ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول دا چې د مزدور ادارې له لوري ځینو رسنیو ته ادعا شوې چې د روزګان ولایت په چوریا او خاص روزګان ولسوالیو کې یې ګڼ شمېر مجاهدین شهیدان او زخمیان کړي او په شا یې تنبولي دي هیڅ حقیقت نه لري مزدور دښمن چې په یادو ولسوالیو کې له سخت شکست سره مخامخ شوی او د محاصرې کړۍ ورباندې راتنګه شوې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر پوستې او مرکزونه هم فتح شوي او درنه مرګ ژوبله وراوښتې، غواړي په دې ډول پوچو دروغو خپرولو سره خپلو مرال بایللو مزدورانو ته روحیه ورکړي. د خوست ولایت باک ولسوالۍ اړوند انار کلي سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې د یادې ولسوالۍ د استخباراتو مدیر او یو یې ساتونکی او یو تن د پولیسو افسر ژور ټپیان شول او وروستی خبر دا چې د هرات ولایت د پښتون زرغونې ولسوالۍ اړوند د بوریاباب په سیمه کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه وسلوال برید ترسره شو برید چې دوه ساعته یې دوام وکړ په مهال یې یو ټانک په بشپړه توګه ویجاړ، یو مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو سم خنجر کئ سپین بیرغ بیرستون فلر او بر کئ لکه ستوري قدرمنو اوریدونکو عجیبه توجیه بولد زلمیو آفرین شا داسی تلمو په دښمن باندې ناورین شا ورته اور د شهیدانو سر زمین شا له هغه وروسته چې د اسلامي امارت اتلو مجاهدینو د فراه ولایت مرکز تر خپل بشپړ تسلط لاندې راوست او د غلامي ادارې د والي په ګډون ټول لوړپوړي چارواکي له فراه څخه وتښتېدل او په سوونو عسکر مجاهدینو ته تسلیم شول دغې پیښې په اصطلاح د امریکایانو او مزدور رژیم مخونه سخت ورتور او پوزې یې ورپوچې کړلې امریکایانو او غلامانو یې که هر څومره اپلتې وویستلې چې فرا سقوط نه دی کړی فرا ته دا د تازه دمې قطعات ورسېدل او امریکایانو د مجاهدینو کاروانونه په نښه کړل چون دغه خبرې ټول اکاذب او وچ درواغ ول نو د دې پر ځای چې مجاهدین یې تردید وکړي د فرا ویښو پرګنو او ولسونو په صراحت رسنیو او نړیوالو ته دا حقایق زمزمه کول چې کابل اداره او ویندویان یې له یوې مخې درواغ وایي یوه خبره یې هم واقعیت نه لري فراه بالکل تالیف شه زلمیانو ونیوله او قوتونه یې په فاتحانه ډول ښار او ساحو ته ننوتل پرون بیا د امریکایي قومندان جنرال نیکولسن تر چتر لاندې د کابل رژیم د دفاع، کورنیو چارو او ملي امنیت وزیران د فراه ولایت په کومه څنډه کې سره راټول شوي وو او د خپل وروستي تاریخي شکست او رسوایي لپاره یې داسې توجیه او پلمې ته پناه وروړله چې په مجلس د ناستو وکیلانو او د رسنیو د استازو قناعت یې هم حاصل نه کړای شو بلکې پرې خندل یې د کابل اداري وزیرانو د خپلو خبرو په ترڅ کې د دې لپاره چې د فراه په وضعیت او له فراه څخه د خپلو چارواکو فرار او تېښته باندې پرده وغورځوي ویې ویل چې د فراه جنګ د اوبو پر سر دی یعنی گاونډي هیواد ایران له طالبانو سره د فراه په نیولو کې مرسته کړې ځکه چې د دوی په خبره ایران د اوبو د هغو بندونو د ودانولو مخه ډب کول غواړي چې د فراه په حدودو کې جوړیږي له تیرو اوولسو کلونو راهیسې چې کله مجاهدین کوم ولایت او مهمه سیمه فتح کړي نو د دې پر ځای چې امریکایان او غلامان یې په خپل شکست او ماتې اعتراف وکړي او دا حقیقت ومني چې د طالب په وړاندې د جنګ او مقابلې توان او حوصله نه لري نو بیا ګوري چې دغه له لاسه تللی ولایت د افغانستان کوم ګاونډي هیواد سره پر پوله پروت دی نو بیا د پړې ګوته ډیر ژر همغه هیواد ته ونیسي داسې فکر نه کوي چې که فرضاً هغه ګاونډی هیواد هم په دغه پیښه کې دخیل واوسي نو دلته دغه لوی طاغوت امریکا له خپل ټول قوت سره څه مکلفیت لري دغه څلور لکه شرمېدلې اردو او په زرهاوو اربکیان او ملیشې اخر څه دنده لري؟ همدا پرون د دایکندي د اجرستان ولسوالۍ مجاهدینو په لوړ همت فتح کړله نوموړې ولسوالۍ خو له یوه ګاونډي هیواد سره هم پوله او سرحد نه لري اوس به دغه مکار شیطاني قوتونه خپل دغه تازه دم شکست ته کوم نوم او پلمه ږدي چې ولې اجرستان د مجاهدینو لاسو ته ولوېده د چارو د کتونکو له نظره د فراه سقوط دا حقیقت روښانه کړ چې نور د افغانستان وضعیت د امریکایانو جنګي مورال په بیخ کې ورځپلی دی ځکه ټول نیرنګونه، وحشتونه او ستراتیژۍ یې ناکاره، نامراده او په شا وتمبېدلې. نو چې د بادار یې دغه حالت وي، غلامان به یې ارومرو د طالبانو له ړومبي ګزار سره لکه د فراه غوندې ستراتیژیک ولایتونه پرېږدي او ترېنه فرار به کوي. ازادۍ ته د وختونه پنځه دي فراه بیا د فتوحاتو تاج په سر کوي. روژه د برکت او ثوابونو میاشت خپرونې ته مو هرکلی کوو الله تعالی دې وکړي چې روغ او صحتمن به یاست او روژه به مو په خیر تیریږي درنو او عزتمنو اوریدونکو راځي نن په دې ځان پوه کړو چې د روژې میاشتې ته ولې شهر القرآن وایي او دا هم زده کړو چې پیشلمۍ یا سحري کول څومره فضیلت لري معززو سامعینو د روژې مبارکې میاشتې ته شهر القرآن له دې امله وایي چې په همدغه میاشت کې قرآن کریم نازل شوی دی او عجیبه دا ده چې قرآن کریم دوه ځلې نازل شوی یو ځل له لوح محفوظ څخه بیت المعمور ته او دوهم ځل له بیت المعمور څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دواړه نزول یې په همدغه مبارکه میاشت کې شوي دي د لومړي نزول په هکله ابن حجر رحمه الله وایي چې دا نزول په څلرویشتم د رمضان المبارک شوی لکه الله تعالی چې فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکة په ځینو روایاتو کې د دغه نزول تاریخ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایښت شپه ښودل شوې یعنی له نبوت څخه نږدې څلوېښت کاله وړاندې او دوهم نزول هم په رمضان المبارک کې په اووه ویشتمه د روژې چې د شب قدر شپه هم وه د هجرت نه دیارلس کاله وړاندې د سوره علق په لومړیو ایاتونو سره د حرا په غار کې پیل شوی او بیا د الیوم اکملت لکم دینکم په ایات پای ته رسیدلی او دوهم روژې ته ځکه شهر القرآن وایي چې په دغه میاشت کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم زیات اهتمام کاوه او جبرائیل علیه السلام به په ځانګړي ډول په دغه میاشت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د قرآن کریم د اوریدلو لپاره راتلی له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی جبرئیل علیه السلام به د رمضان المبارک په هر شپه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کېدی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قرآن کریم ورته تلاوت کاوه د روژې او قرآن کریم یو بل مماثلت په دې کې هم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کریم او روژه به د قیامت په ورځ د مؤمن شفاعت کوي د پورته تشریحاتو نتیجه دا شوه مؤمن به په دغه میاشت کې د قرآن کریم سره تر بل هر وخت زیات تعلق ساتي د قرآن کریم تلاوت، د هغه اورېدل، په ترجمه او تفسیر کې ګډون کول یا نورو ته درسول باید له وړاندې معمول څخه زیات وي. که د چا قرآن کریم نه وي زده، هغوی د سورة الفاتحه او سورة الاخلاص په تلاوت سره هم دغه خیر او ښېګڼه ترلاسه کولای شي، بلکې په اوس وخت کې خو د موبایل یا نورو آلاتو څخه تلاوت اورېدل ډېر اسانه شوي دي. نو د تلاوت کولو په ځای دي د تلاوت اورېدل کوي هغه هم دغومره ثواب لري لکه د تلاوت. درنو او معززو سامعینو! راځئ اوس په دې ځان پوه کړو چې پېشلمی کول څومره فضیلت او اجر لري. پېشلمی چې د شپې په وروستۍ برخه کې یا د شپې په شپږمه برخه کې د روژې په نیت خوراک کولو ته ویل کېږي یو سنت او د پېغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابت عمل دی او پيغمبر صلی الله عليه وسلم يې په کولو ټينګار کړی دی او امت يې په کولو بعث کړی دی. پيشلمی د دې امت له خصوصياتو څخه دی چې نورو امتونو ته د پيشلمي د خوراک جواز نه وو. د پيشلمي کول د يهودو او نصاراو څخه يو مخالفت هم دی ځکه هغوی د روژې د نولو لپاره پيشلمی نه لري. د پيشلمي اجر ابو سعيد خدري رضي الله تعالی عنه وايي پيغمبر صلی الله عليه وسلم وفرمايل پیشلمی کول ټول سره برکت دی نو کله یې هم مه پریږدئ که څه هم د یو سور اوبو په تیرولو سره وي ځکه لوی خدای او ملائکې په پیشلمی کوونکو رحمتونه نازلوي یعنی د پیشلمی کول برکت لري نو له دې برکته ځان مه محرومه کوئ که څه هم تاسې د پیشلمی په مهال د اوبو څخه پرته نور څه ونه لرئ خو بیا هم پیشلمی مه پریږدئ او په اوبو سره پېشلمی وکړئ، ځکه لوی خدای په پېشلمي کوونکو رحمتونه نازلوي او ملائک یې د دوی لپاره بخښنه غواړي. له انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وايي چې پېغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل، پېشلمی کوئ، ځکه په پېشلمي کولو کښې برکت وي. د پېشلمي په کولو د پېغمبر صلی الله علیه وسلم توصیه. له ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی د پیشلمی په خوراک د ورځې په روژه قوت حاصلوي او د شپې د تراویح لپاره د غرمې په خوب آرام حاصلوي د مسلمانو او د اهل کتابو ترمنځ د روژې یو فرق د پیشلمی دی له عمر رضی الله تعالی عنه څخه نقل شوی چې زموږ او د اهل کتابو د روژې ترمنځ فرق د پیشلمی په خوراک دی یعنی هغه پیشلمی نه کوی او موږ یې کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپله هم پیشلمی کاوه عبدالله بن حارث له یوه صحابي څخه نقل کوي چې زه یوه شپه داسې مهال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم چې هغه د پیشلمی خوراک کاوه راته ویې ویل پیشلمی کول برکت دی د پیشلمی خوراک د لوی خدای له لوري تاسو ته یوه عطیه ده پیشلمی مه پرېږدئ د پیشلمي د خوراک حساب نه کیږي له عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کسان داسې دي چې د خوراک د نعمتونو حساب به ورسره ونشي ان شاء الله که خوراک حلال وو لومړی روژهدار چې د روژه ماتې په مهال خوراک یا څښاک کوي دوهم د پیشلمي په مهال چې خوراک څښاک کوي درېیم، د جهاد د میدان او د مورچل مجاهدین یا د سرحدونو ساتونکي مجاهدین. پیشنمی کوونکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا صائب رضی الله تعالی عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښه پیشلمی د خورماو دی او بیا یې وفرمایل لوی خدای دی په پیشلمی کوونکو خپل رحمتونه نازل کړي درنو اوریدونکو الله تعالی دې موږ ته هم توفیق را نصیب کړي چې د روژې مبارکې ورځې او شپې په طاعت او عبادت تیرې کړو د رمضان المبارک روژې او د مسلمانانو د ګناهونو بخښنه ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې ایمانا او احتسابا یعنی په پوره ایمانداری او خالص د الله تعالی لپاره روژه ونیوه نو ټول وړاندینی ګناهونه بور وبخښل شي یعنې چا چې په ښه نیت او ایمانداري سره خالص د الله تعالی لپاره روژه ونیوه، له چا د ویرې یا شرم یا پیغور له امله نه وه، نو دغه روژه به یې د ټولو ګناهونو کفاره شي. او ځینو علماوو بیا ویلي دي چې د ایمانا معنا دا چې ایمان یې باعث وي په روژه نیولو سره، یعنې دا خپل ایمان یې دې ته هڅوي چې باید ارومرو روژه ونیسي، ځکه دا د الله تعالی یوه فریضه ده او د احتسابا معنا دا ده چې په ښه صبر او زغم سره روژه ونیسي او له ټولو ناوړو خبرو او اعمالو څخه ځان وساتي او دغه روژه په ځان درنه او تکلیف نه ګڼي نو وړاندیني ټول ګناهونه به یې معاف شي یا دا چې څوک خالص د الله تعالی د رضا لپاره په خوښي روژه ونیسي د ورځې د اوږدوالي یا د یخنۍ او ګرمۍ لوږې او تندې څخه شکایت ونه کړي نو لوی خدای به تر ټولو ګناهونه ورتیر شي محترم ورونو د روژې میاشت د رحمتونو د باران ورځې دي له ګناهونو څخه د توبې زرینه موقع ده موږ او تاسې د الله تعالی عاجزه بندګان یو ضرور به په هوښیاري او یا غلطي رانه ګناهونه ترسره شوي وي نو په همدې روژه کې باید له الله تعالی نه بخښنه وغواړو د تاسف ځای دا دی چې یو شمېر داسې کسان شته چې د همدې مبارکې میاشتې نیک وختونه په لهو او بې ځایه مجلسونو، قطعه بازیو او نورو بېهوده ساتېرو یې تېروي او دا نیک فرصت له لاسه ورکوي. د روژې مبارکه میاشت ټوله د رحمت، برکت او مغفرت میاشت ده. د دې میاشتې د ورځې له مخې روژې نیول فرض او شپې یې په عبادت تېرول یو لوی سعادت دی. په دغه شپه یا ورځ کې په دغه مبارکو ساعتو کې یو حرام، مکروه یا ناروا عمل کول بیا لویه بدبختي او شقاوت دی. که مسلمان په دې مبارکه میاشت کې له ګناهونو څخه ځان ونه ژغوري نو یوازې د خوراک او څښاک پر پرېښودلو سره خو د روژې اجر او ثوابونه نه شي ترلاسه کولی. فلمونه کتل، سروزونه اورېدل او داسې نور ناروا لیدل ټول منکرات دي. که د تلویزیون په مټ وي او که د موبایل په وسیله نو تر څو چې مؤمن د ذکر شویو منکراتو څخه ځان ونه ساتي هغه ته دغه روژه ګټه نه کوي بلکې که یې توبه ونه کړه نو د دې هر عمل حساب به ورسره وشي معززو سامعینو زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه